لله اما بعد په دې مذکره کې پنځمه صفحه ده ضوابط تعارض الجرح والتعديل د جرح او د تعدیل په منځ کې چې کم تعارض راغلی نو د هغه لپاره اهل علمو تقریبا شل قواعد ذکر کړي چې موږ په دې مذکره کې راوړي نو دغه قواعد به ان شاء الله وایو لومړی قاعده ده اعتبار مناهج الائمه في جرحهم وتعديلهم کم چې د نقد د جرح او د تعدیل امامان دي د هغه مناهج او طریقې پیجندل چې د هر امام منهج او طریقه صدا اهل علم ذکر کړي وهم على ثلاثه اقسام د جرح او د تعدیل د امامان د دې درې اقسام دي متشددون متساهلون او معتدلون متشدد هغه امام لوي چې د یو غلطۍ یا د دوو دریو غلطیانو د وجې نه په یو راوي باندې جرح کوي په دغه متشدد امامانو کې امام شعبه رحمت الله علیه شعبه ابن الحجاج چې د امیر المؤمنین فی الحدیث وایي دارنګ د شاګرد یحیی ابن سعید القطان او داغه شاګرد یحیی ابن معین امام ابو حاتم الرازی امام نسائی امام جوز جا جوز جانی خدا په حق د کوفیینو کې صرف اهل کوفه والا باندې چې کله دې جرح کوي نو په غي باندې دې جرح کلک کوي رستو براشي چې دا غي وجه سره په اعتقاد کې دا غي سره اختلاف هو نو کله نا کله د نظری یو کس مخالفي شدید جرح پې کوي او متساهل هغه امام لوي چې څوک د تعدیل مستحق نه دی او د هغه تعدیل کوي تعدیل تعدیل متساهل هغه امام لوي چې د یو راوی تعدیل کوي اعلان کې عام مستحق د تعدیل نه نه په دې کې امام علی رحمت الله علیه دی امام ترمذی امام ابن حبان او دارقطنی خو امام دارقطنی رحمت الله علیه کله نا کله همیشه د متساهلینو نه نه دی ځکه امام دارقطنی رحمت الله علیه رائے دا ده چې د کم راوی نه دوه ثقه راویان روایت نقل کوي نو د جهالت ختم شو عدالت ثابت شو مطلب دا چې د مجهول الحال راوی روایت امام دارقطنی قبلې نو په دې اعتبار باندې د متساهلین نه نه دارنګ امام حاکم او بهقي شول او معتدلین اهل علم او ائمه سوق دي چې دی جرح او طعن په هغه چا کوي چې د دې جرح مستحق ده او تعدیل د هغه چا کوي چې د تعدیل مستحق ده په دې ائمو کې امام احمد ابن حنبل امام بخاری سفیان ثوری عبد الرحمن ابن مهدی علی ابن المديني امام ابو داود امام دارقطنی امام دارقطنی مو په دواړو کې ذکر کړی مونږ وی د امام دارقطنی رحمت الله علیه دا تساهل چې دا صرف په دی یو جزئیه کې دی چې د مجهول الحال روایت قبلی باقی د معتدلین نه نه دغه شانت ابن حبان رحمت الله علیه به یک وخت د متشددین نم دی او د متساهلین نم دی خود د دا تساهلم په یو معینه جزئیه کې د همیشه د پاره د متساهل نه دی توثیق د مجاهید کوي یو راوی مجهول نه تاسو له په مصطلح کې راشي د مجهول دوه قسمونه دي مجهول العين او مجهول الحال نو کله مجهول الحال راویان چې وی امام ابن حبان رحمت الله علیه په خپل کتاب الثقات کې ذکر کی صرف په دغه یو جزئیه کې د تساهل له ورنه ډېر تشدد دراویان مبارک کی امام ابن حجر رحمت الله علیه په مختلفو تصانیفو کې دغه تشدد لبی اشاره کوي چې بعضی راویان د جرح مستحق نه دي او د دغه جرح کوي پرسته به ان شاء الله د امام ابن حبان رحمت الله علیه د جرح او تعدیل وضاحت او تفصیل راشي دغه اهل علم پنځه مراتب ذکر کوي د دې طبقات امام زهبي رحمت الله علیه ذکر کړي او یو مستقل کتاب لیکل دا غینوم دی ذکر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل هغه ائمه ذکر کړي چې جرح او تعدیل کې دا غي په قول باندې اعتماد وي ثمرة معرفة مناهجهم د دې مناهج چې وپیژنې نو د دې ثمره او نتیجه بسې اذا وثق المتشدد يعض عليه بالنواجذ چې کله متشدد امام دی یو راوی توثیق کی هغه له ثقه وې دا غ تعدیل کی نو دا خبره بیا کله کرونی سا يعض عليه بالنواجذ مطلب دا دی د جامو په دی غخ په چکو لګوا مطلب دا خبره کله کرونی سا د دې تعدیل او توثیق له اعتبار ده خو کله چې د یو راوی جرح وکړي نو بیا به کته شي چې نور څوک هم د جرح کوي کنه د صرف منفرد دی په دی باندې واذا وثق المتساهل فينظر هل توبع او که متساهل امام دی یو راوی توثیق کو نو کته بشي چې دا توثیق یوازې د کړه ک نور څوک مرګري مشته په ائمه کې چې دی راوی لثقه وي او هر چې معتدلین نه فإنه يعول على حكمهم جرحا وتعديلا دا غي احکام باندې اعتماد د کجرح کړي ک تعدیل کړي امام معلمی رحمت الله علیه عبد الرحمن ابن یحیی المعلمی د الفوائد المجموعه په تحقیق او مقدمه کې ذکر کړی دي چې دا کومه قاعده اهل علم ذکر کړي چې د افلانې امام د متساهلین نه دی یا افلانې د متشددین نه دی نو دا قاعده علی الاطلاق نه ده مطلب دا نه چې یو امام له متشدد ویل شو نو داغه تضعیف به بیا نشي قبولوله یا یو امام له متساهل اویل شنو داغه توثیق بګنی نشي قبلوله دا وی اغلبی قاعده ده او د دې سمره سرګندګي په هغه وخت کې چې کله اختلاف راغلی نو د قرینی په تور باندې ته بیا دا پیش کول شي چې دا فلانه امام د متساهلینو نه دی فلانه د معتدلینو نه او فلانه د م... سشینه متشددینو نه نو دا لومبنۍ قاعده شو دویمه قاعده کل طبقه من طبقات نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط د نقاد او ائمه چې څومره طبقات دي نو په هر طبقه کې متوسطین هم شته او متشددین هم شته ومن الثانيه دویمه طبقه له وګوره پاره کې يحيى ابن سعيد القطان او عبد الرحمن ابن مهدي دي ويحيى اشد من ابن مهدي ابن مهدي د معتدلين نه نه او يحيى ابن سعيد القطان د متشددين نه نه په درېمه طبقه د ائمه کې وګوره يحيى ابن معين او امام احمد ابن حنبل امام یحیی ابن معین چې د متشددینو نه دی او امام احمد ابن حنبل د معتدلینو نه په څلورمه طبقه کې وګوره ابو حاتم الرازی والبخاری و ابو حاتم اشد من البخاری امام ابو حاتم الرازی په دې کې تشدد دی امام بخاری د اهل الاعتدال نه دی وهو ادق في الوصف مما لو كانوا من طبقات مختلفه چې د دې نقاد په اقوالو کې به موازنه کې کدی کې ډېر دقت د کچر ته دا د مختلفو طبقاتو نه وینو بیا تعالی دا پته نه لګی دا چې څوک توثیق کوي څوک تضعیف کوي خو چې د یوې طبقې نه دي او پاره کې ته دا پیژنې چې د فلانه معتدل دی فلانه متساهل امام ذهبي وی عبد الرحمن ابن مهدي او يحيى ابن سعيد القطان وې دی را روان دي شوی چې د رواتو او د رجالو نقد به کولو د غي جرح به کوله تعدیل به کولو وې د دې دواړو جلالت شان د دې اوچت علم فضل دا تا د پاره کافی دی امام زهبي وې فمن جرحه لا يكاد والله يندمل جرحه وای دی چې کوم راوی له مجروح وي او جرح یې په وکا نو زما د په الله قسم وي دا قریب نه ده چې دا غزخم دی بیا راغون شي ومن وثقاه فهو الحجه المقبول ابن مهدی او ابن القطان چې د یو راوی توثیق کی نو دا بیا حجت ته د غراوی قبول دی ومن اختلف فيه اجتهد في امره ونزل عن درجه الصحيح الى الحسن او کنه د دې دواړو امامانو پکې اختلاف شو یو توثیق کوي بل تضعیف کوي نو بیا به وي دغه راوی په امر کې نور ائمه اجتهاد او کوشش کوي خود دې اختلاف هغه د اوچت مرتبه نه راوغورځولو د ثقوالینا د صدوق مرتبه لراړو چې حدیث به په مرتبه د حسن کې وي نو دا امام زهبي د دو امامانو عظیم او لوی شان ذکر کو چې ابن مهدی او یحیی القطان دای چې غوړ شوک زخمی کو نو دا غزه خم بیا د جوړېدو قابل نه دی او دای چې چاله ثقه وي د چا صفت بیان کو نو دا غ روایت بیا حجت ته هغه مقبول نه د یو مسلې د اختلاف د وجې نه کړي چې د دې جارح او د مجروح په منځ کې یو اعتقادي مسله کې یا عامه مسله فقهي کې اختلاف نه نو د دې جرح باعث او سبب دا دی چې د دې اختلاف د وجې نه په د باندې توعن کوي نو دغه جرح کې بلک توقف کې لګ د آرام او د صبر نه بکار اخلي فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ضلق وعبارة طلقة حتى لين مثل الأعمش وأبي نعيم وعبيد الله بن موسى وأساتين الحديث وأركان الرواية ابو اسحاق جوزجانی رحمت الله علیه چې د په کوفی وال باندې سخت جرح کوي ځکه د دې په عقیده کې اختلاف وو ځکه وې د نواسب نو امام ابو اسحاق جوزجانی فرستو به ذکر کو چې د نسب له د نسبت کول صحیح نه دي نواسب به هغه چالوي چې د معاویه رضی الله عنه سره به مینه او محبت د حد درجه نسیوا ساتلو په اهل بیت باندې به جرح کوله او اهل کوفه چې نو پای کې تشیع ډیرو د معاویه رضی الله عنه سره به دښمنی ساتل او د اهل بیت به د خپل احد نسیوا مواصفات او اوصاف ذکر کول نو د دې اختلاف د وجینا چې د کوفی او راوی د مخې لراشي د په جرح کوي ولې په نظریه کې اختلاف نه دی د نواسب نه دی هغه اهل تشیع دي په مثال کې دا جوزه جانی ذکر کول نه دی پکار قاعده خو عمدغه شانته ده چې په عقیده کې اختلاف وي نو هغه جرح کې به بیا لګي احتیاط کې توقف وکړي خو دې قاعده د پاره په مثال کې امام جوزجانی ذکر کول دا صحیح خبره نه حافظ ابن حجر رحمت الله علیه د دنه دا نسب د فکړه هغه وی چې د نواسبونه نو د اسه چا د نسب له منسوب کړه چې د معاویه رضی الله عنه سره د حد نسوا مینا او محبت د اهل بیت د غی جرح به کولا ويلتحق به عبد الرحمن بن يوسف بن خراش المحدث الحافظ فإنه من غلاة الشيعة ابن خراش رحمت الله علیه چې دا د جرح او تعدیل مشهور امام دی محدث او حافظ دی د غالی شیعاګانو نه وایي فيتأنى في جرحه لأهل الشام للعداوة البينة في الاعتقاد دې چې د شام پراویانو باندې کوم جرح کوي نو پاغي کې بلګ د صبر نکار اغستې شي ځکه د شامیانو او د کوفیانو په منځ کې څه شو اعتقاد کې اختلاف وو څه خلک مایلو د کوفي والا تشیع طرف لا او د شام والا چې هغه څه شو نواسب طرف لا نسب طرف لا مایلو نو د ابن خراش په جرح کې چې کله د په اهل شام باندې کوي احتیاط وکول شي او یا منافسه بین الاقران وی دام د د امزولو کلام چې په یو بل باندې دی کوم جرح کوي نو دا به صرف دا برا غونډول شي روایت کول به نشي مطلب دا چې صرف اوره د عمل لاندې به نه راولي ابن عبد البر رحمت الله علیه په خپل بهترین کتاب جامع بیان العلم وفضله کې یو مستقل باب منعقد کړي دا باب نوم دی او عنوان دی حکم قول العلماء بعضهم في بعض دا علما چې بعضې په بعضې باندې جرح کوي امزولي د دې حکم څه دی نو په دې باب کې لومبه حدیث د زبیر ابن العوام رضی الله عنه ذکر کړی کم چې امام احمد په مسند کې ذکر کړی امام ترمذی په جامع کې دا غي په سند کې مقال مشته بعض اهل علم د حسن لغیره مرتبه کې ذکر کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء هي الحارقه لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د پخوانو امتونو غ بیماری تاسو کې پټه پټه را روانه ده دب یا دب دبیب دی لویل شي چې د خپو کشار د چاناور خاموش خاموش را رواني دبیب النمل چې ورلوي د میګي د خپو غ کشار سو کوري پټه پټه دا دوه بیماری په تاسو کې را روان دي یو حسد یو یو بل سره بغض او دشمنی کول او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی هی الحالقه دا غکلون کی بیماری د حالقه دی لوي چې دا ویخته میخته پس کټکه پاکي بیا د الله پیغمبر وی غره دا د ویختو غ پاکي مینه د مراد تحلق الدین دا د انسان دینداری داسې ختمه لکه پاکي دی راواغست او په بلیډ باندې ویخته او سر لرکه نو حسد سره د علما او علم اوري خو په یو بل باندې چې کوم جرح او کلام کوي نو داغي تصدیق مکوي د حیواناتو نم زیات لکه دوا چیلی وی د یو بل سره جنگونه کوي سرونه او ډغري وي داغي نم زیات ډغري دی د یو بل سره وي او بیا آثار د سلف په باب کې ذکر کړی دي د مثال په تور باندې ابن ابي زيد رحمت الله عليه چې مشهور امام دی د حدیثو چې غله پته ولګي چې امام مالک رحمت الله عليه په دې حدیث باندې عمل نه کوي البيعان بالخيار ما لم يتفرقا د امام مالک رحمت الله عليه د پاره اهل علم خپل مبررات او وجه ذکر کړي چې ولې په عمل نه کوي حدیث یا دغه په نسبت باندې منسوخ نه یا عمل د اهل المدینه په نو ځکه عمل د اهل المدینه دغه په نسبت باندې یو اصل اصیل نه نو چې امام مالک رحمت الله علیه وی دا روایت ذکر کړي او په دې باندې هغه عمل او اخذ نه کوي نو ابن ابي زيد رحمت الله عليه يستتاب فان تاب والا ضربت عنقه دا به توبه مطالبه کول شي که توبه وست خپخه ورنسټ به والي شي معاذ الله امام من ائمه المسلمين امام مالك رحمه الله عليه الامام النجم امام مالک رحمت الله علیه مواصفات او داغه ترجمه چې به زمونږ یو استاد ذکر کول نو به حدیث د ام زرع رضی الله عنها الفاظ ذکر کړي حديث د ام زرع رضي الله عنها هو سي په خپل باندې راغل الصحابيه نه وګد حدیث د متفق علی چې سزنانه راجم شوی او هر یو وی چې مونږ خپل د خاون حالات ذکر کوو څه خبره به نه پټو شمایل کې امام ترمذی رحمت الله علیه ذکر کړي او په صحیحینو کې مراغله دي نو یو زنانه و داغه د خاون نوم مالک نو هغه چې د خپل خاون حالات ذکر کوي داسې الفاظ دي زوجي مالک وما مالک مالک خیر من ذلک زما د خاون وی مالک نوم دی او تعالی صفته ده چې د مالک سلو شان دی د نور زنانو چې د خاوندانو کوم مواصفات ذکر کړ مالک د دې نړۍ روچت دی زموږ استاد چې د امام مالک ترجمه ذکر کول هغه به دغه ورله کافی دي مالک وما ادراک ما مالک مالک خیر من ذلک نو دا صرف په دې باندې حمل دي چې دا دواړه امزوري دي ابن ابي زيد رحمت الله عليه په کلام کړه لکه امام يحيى ابن معين رحمت الله عليه بر امام شافعي بارک وی چې ليس بثقتين نو دا غدا قول معتبر نه دی بلکې اهل علم ذکر کړي امام زهبي رحمت الله عليه وی امام يحيى ابن معين په دې قول باندې امام شافعي له نقصان او ضرر نه دی رسول ځان له ضرر او نقصان ورکړي یا امام مالک رحمت الله عليه د محمد ابن اسحاق باره کې وی چې دجال من الدجاجله بیا رست رجوم دینه ثابت د امام مالک رحمت الله علیه ډیر هدیه او تحفی ورلګری بهرحال دا د مثال په تور باندې چې کلام الاقران یطوا ولا یروى شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه په مجموع الفتاوا کې ذکر کړی دی چې دا حسد داسې بیماری ده چې دا د انسان په دې طبیعت او عادت کې اغګلی شوی ده خو لکن اللئیم یبدیه والکریم یخفیه چې کوم کمینه سړی دی بیکاره انسان دی نو غیر سرګندۍ او چې کوم عزتمن او دروند سړی دی هغه پټي ورنه د انسان په دی غوخه اډوکو وینه کې غلي شوی دا انسان به تیر کوشش کوي ځان بساتی الله نه بمواړي نو داسې اقوال کده ائمه په مابین کې راغل نو دا غي روایت بمبل ځکه نه ذکر کې خدا خو اهل علم طلبه په خپل منځ کې ناشتي نو مذاکره کی بار بد عوام الناس په منځ کې دا نه ذکر کې نو قاعده دا ده چې کله په یو جرح کې دا خشیت او یری چې دا د یو فقهي مسلې یا د اعتقادي مسلې د اختلاف د وجنه ده نو د جرح کې به انتظار کې جلدی او تیزی بنه کې او یا د دې قبيله نه چې د امزول په خپل منځ باندې خبري اترې دي ورنه کدا خبرې اترې دی راواغستې نو بیا به صحابه کرام معاف نه کی هغه په خپل منځ کې دی یوې طبقه خلکو که خبرې اترې کړې دي په خپل مابین کې بنی آدم دی بشر دی نو موږ لپاره کې سکار او مداخلت نشته ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب وې د امزولو دا کلام او جرح چې دا کله چې په دلایل باندې دا ثابت شو چې دا د نفس د خواهش د وجې نه دي یا د یو تعصب په بنا باندې دي نو دې له التفات نشته دې له باړو ګور نه روایت به نه کې بس کتاب برابر کې رو بین غاړي وی لکه څنګه د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې دا مسلمه خبره ده د صحابه کرامو چې په خپل مابین کې کم اختلاف راغلی او کم قتال او جنگونه شوي دي چې دا غینه خپل قلم هم باندې خپل جبه هم باندې ساتي وی اکثر په دغه روایتو کې کم د صحابه کرامو د مشاجرات په منځ کې چې راغلي امام زهبي وی او اکثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب اکثر پکې منقطي خبرې دي سند نشته ضعیف دي یا دروغ دي سلورمه قاعده په دغه قواعدو کې چې کله د جرح او د تعدیل په منځ کې تعارض راشي چې لا يقبل الجرح في حق من استفاضت عدالته واشتهرت امامته چې نه بشي قبول جرحه داغه چا په حق کې چې داغه عدالت د شهرت مرتبه له رسیدل او داغه امامت مشهور ده په خلکو کې دا خبره معروفه او مشهوره ده چې د عادل ده د امام نه فلا يقبل كلام الإمام ابن أبي ذئب في الإمام مالك إمام مالك رحمة الله عليه إمامت في الحديث إمامت في الفقه إمامت في الاعتقاد دا مسلم نه ماشوم او لوی پیجنی صغیر کبیر مړه د ازمکه او اسمانونه پیجنی نو د ابن ابي زيد رحمت الله عليه کلام له اعتبار نشته هغه حمل له صرف په کلام الاقران باندې ولا كلام النسائي في احمد بن صالح المصري دارنګ امام نسائی رحمت الله علیه کلام چې کوم جرح کړي په امام احمد ابن صالح المصری باندې چې مشهور امام دی غیله سي اعتبار نشته او نه کلام د امام ابن معین په امام شافعی رحمت الله علیه کې ځکه دا غي امامت مشهور دی معروف دی نو د چا امامت چې مشهور او معروف هغه له چا جرح سره ضرر نه ورګي وفي مقابل ذلك لا يؤخذ بتوثيق امام لراو اتفق الائمه على تركه د دې بالمقابل یو امام کده چا توثیق کی او نور ائمه په دې متفق دي چې دا راوی متروک دی د مجروح دی نو د یو امام دا توثیق د لسه فائدہ نه ور کوي مثال به څنګه لکه امام شافعی رحمت الله علیه چې د ابراهیم ابن محمد ابن ابي يحيى الاسلمي تکذیب کړی دی امام شافعی رحمت الله علیه د توثیق کړی چې ابراهیم ابن محمد ابن یحیی الاسلمی د ثقه دی باقی نور امامان چې دی لکه امام یحیی القطان امام یحیی ابن معین امام علی ابن المدینی هغه دی راوی له دروغجن وای نو نور ائمه په دې متفق دي چې دروغجن دي نو امام شافعی که توثیق کوي د یو امام قول له اعتبار نشته لکه پښتو کې خلک وایي کنه یو د سلو نه کیږي نو کې دې شي دا خبره متلم د دغه امو د دې قاعده نه راغستې پنځمه قاعده چې لا عبرة بجرح لم يصح اسناده الى الامام المحكي عنه هغه جرح لسه اعتبار نشته چې د کم امام نه دا نقل شوی او هغه سند صحیح ثابت نه دی اسی خلک وی امام بخاری ویلی امام علی ابن المدینی ویلی سند خو ذکر کا سند یې سره خو بعضی کتابونه سندونه نه ذکر کوي خو هغه اهل علم او ائمه دا ذمہواری غست ده کوم به سندم ذکر کو نو خبره معتبره وي لکه امام مزی رحمت الله علیه د تهذیب الکمال په مقدمه کې وایي چې کله زه د ائمه او اقوال په جرح او تعدیل کې ذکر کوم په خپل کتاب کې 15 جلد د جرح او تعدیل کتاب نه نو کوم قول چې زدا سي ذکر کوم جزمن او ام چې فلاني امام د دې فلاني باره کې دا ویلي نو د دې سند ما کتل دي زما په ني سند صحیح ثابت شوه دی او په کوم کې چې زما شکی نو هغه بیا په صيغه د جزم سره نه ذکر کوم یو روا سره ذکر کوم یا نقل عن فلان د فلانی نه داسې نقل دي د فلانی نه روایت د چې د فلانی جرح کوله یا توثیق کوله نو هغه جرح له اعتبار نشته چې د کم امام نه نقل کې چې دا غي سند ثابت نوي مثال به څنګه كما روى الكديمي عن ابن المديني عن القطان أنه قال أنا لا, أدري أنا لا أروي عن أبان بن يزيد العطار دی جرح لسه اعتبار نشته کودیمی ضعیف دی نو په سند کې چې کودیمی راغلی هغه څنګه دا جرح نقل کوي چې د خپل استاد علی ابن المدینی نه وغد یحیی القطان نه دا جرح نقل کوي وكذلك ما روى سليمان بن أحمد الواسطي عن ابن المهدي في توثيقه لفرج بن فضالة فلا يعتد به لأن الواسطي كذاب دارنګ هغه جرح چې کوم سليمان ابن احمد الواسطي د خپل استاد عبد الرحمن ابن مهدي نه نقل کړي چې هغه فرج ابن فضاله لسویلی د د توثیق کړه د ثقه ویلی نو دې جرح له اعتبار ځکه نشته چې په سند کې دا واسطي راغله دی سليمان ابن احمد الواسطي او د کذاب دی نو دا جرح ثابت نه ده نو بیا په شرایطو باندې د جرح اهل علم قبلې مثال به څنګه چې د مجروح جرح به نه قبليږي یو سړی په خپل مجروح دی نو هغه په نور باندې څنګه جرح کوي مثال به ابو الفتح الازدي چې په احمد ابن شبيب الحبتي باندې جرح کړي او غلې ویلي دي منکر الحديث غیر مرضي حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی لا يلتفت الى قوله بل الازدي غير مرضي وضعيف د ابو الفتح ازدي دا قول معتبر نه دی چې احمد ابن شبيب لدی غیر مرضی او منکر الحديث وای بلکې دا ازدي په خپل باندې غیر مرضی او ضعیف دی وكذلك قول عبد الرحمن بن يونس يوسف بن خراش في عمرو بن سليم الزرقي دا ابن خراش د دې عمر د دې عمر زرقي بارکه و چې ثقه فی حدیثه اختلاط دا عمر ثقه خو په حدیث کې اختلاط ده فلا يلتفت الى قول ابن خراش لانه رافضي مبتدع ابن خراش په خپل رافضي او مبتدع ده نو د بل توثیق څنګه کوي یا جرح څنګه کوي هغه جرح لبه نشي کته هغه لبه سه التفات او سه اعتبار نوي چې داغي ویون کې په خپل مجروح ده لکه په مثال کې دا دوه امامان ذکر فل ابو الفتح ازدی او عبد الرحمن ابن یوسف ابن خراش چې معروف دی په ابن خراش باندې د دې په ضمن کې اوس دا یو قاعده ده چې شروط قبول الجرح الصادر من المجروح مجروح چې جرح کوي نو دا غي د قبلېدو د پارسه شرطونه دي دا غي د پار اهل علم درې شرطونه ذکر کړي یو شرط اذا كان الجارح اماما دا جارح امام نه په جرح او تعدیل باندې پويږي امامت ورلپدې کې حاصل لې اگر چې په خپل مجروح ده خدای امام نه او دویم خلو المجروح عن التوثيق دا په کوم راوی باندې چې جرح کوي دا مجروح به توثیق نه خالی وي نور ائمه به توثیق نه کړي که نور امامانو د دې مجروح توثیق کړي وي نو بیا د دې مجروح امام دا جرح په دکی قابل قبول نه ده او دریم شرط دا دی چې لم تظهر قرینه تدل على تحامل الجارح دا سه قرینه او دلیل به موجود ني چې دی جارح په د باندې حمله کړې ده او بی ځای جرح پې کړې که څه قرینه موجوده شو چې په عقیده کې اختلاف ده او د هغه اعتقادي اختلاف د وجنه په جرح کې نو بیا به جرح قبول ني دا درې شرطونه چې په یو مجروح کې راغل نو دا جرح بیا قبليږي یو دا چې امام وي دویم دا پچا چې جرح کوي دا غ توثیق چانی کړي او دریم داسې څه قرینه ني چې دا غ نه دا معلومیږي چې د په مجروح باندې اسه حمله کړي دا او د مجروح نه نه مثال به څنګه ابو الفتح ازدی امام ابو الفتح ازدی حافظ ابن حجر رحمت الله علیه کله د کلام رد کوي د چې په چاجر حو کې نو حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی چې دا ابو الفتح ازدی په خپل غیر مرضی او ضعیف دی نو بل د څنګه غیر مرضی او ضعیف وي او کله کله د کلام قبلی چې کله دا شرطونه پکې موجود وي دا راوی چې دی بل چا توثیق نه کړي او داسې څه قرینه او دلیل علامه او نه خنيشته چې ګنې د په اسه حمله کړي ومقاعد لا يلتفت الى جرح يغلب على الظن أن مصدره ضعيف هغه جرح لبم نشكته چې غالب ګمان دی چې ددي مصدر او اصل ضعيف نه لا يقبل جرح إمام إذا ظن به أنه أخذ جرحه هذا من شيخ له متكلم فيه د هغه امام جرح به نشي قبولول چې کله په هغه باندې دا خیال او ګمان او شک وکړي شي چې دا جرح د خپل داسې استاد نراغستي چې هغه استاد متکلم فيه دی هغه استاد د مجروح د اهل علم په جرح کړي نو په خپل مجروح د څنګه هغه د نور جرح کوي فلا يلتفت إلى جرح ابن سعد في عبد الرحمن بن شريح المعافري فإنه ثقة اتفاقا وشذ ابن سعد فقال منكر الحديث نو د امام ابن سعد رحمت الله علیه محمد ابن سعد ابن منیع د د دې جرح لبنی شي کته چې د عبدالرحمن معافری جرح کړي ځکه عبدالرحمن معافری چې د ثقه د په اتفاق د محدثینو ابن سعد رحمت الله علیه یواز را پاسېدلې شذوذ کړي او د لوی منکر الحديث وجسد لان مظنه ماخذه لهذا الكلام شيخه الواقدي وهو غير معتبر ومتهم بالكذب دا امام ابن سعد چې دا جرح راخلی نو دا د خپل استاد واقعي نه راخلی او د استاد واقعي چې دی هغه غیر معتمد دی بلکې اهل علم ویل چې دروغجن دی دروغ به وي نو دې چې د دې راوی معافری جرح کوي د دې جرح مصدر د دې چې دې د دې چې کم اصل له کم حواله دا غ ضعیف د واقعي نه دا جرح نقل کوي واقعي په خپل ضعیف دی بلکې دروغجن نه باقی امام ابن سعد رحمت الله علیه د جرح او تعدیل په معتدلین او ائمه کې نه امام زهبی رحمت الله علیه د ابن سعد بارک وی تکلم محمد بن سعد الحافظ فی کتاب الطبقات له بكلام جيد مقبول په کتاب الطبقات کې ابن سعد رحمت الله علیه بهترین کلام دی پراویانو باندې جرح کړی او مقبول کلام دی خو خاص دغه نس چې کوم د معافری باره کې دی چې هغه اتفاقی ثقه دی او د علماء منکر الحديث وي نو دا ځکه نه قبلو چې د دې مصدر ضعیف دی د خپل استاد واقعین نقل کوي چې داغي مصدر ضعیف دا د کوم راویانو پورې خاص ده چې کله د متقدمین راویانو احوال ذکر کوي پاره کې د بیا د خپل استاد نه خاص کوي واقعین او واقعي چون کې ضعیف او دروغجن نه به قبول او کم چې د معاصرین دي د زماني خلک دی او د پدې کې محتاج نه دی چې د استاد نه د جرح نقل کی په خپل د راویانو جرح نقل کوي او استاد حواله نه ور کوي دا غنه نوی نقل کړي نو بیا د معتدل د کلام مقبول دی یا چې د عراق کوم راویان دي چې پاغي کې د کلام کوي نو هغه کلام نه معتبر ځکه د خپل استاد واقعي نه غنه نقل کوي چې متأخر او رستنی امام دی یو راوی جرح کړی دا اعلان کې متقدمین او اهل علم د دغه راوی توثیق کړي مخکینی علما متقدمین دی یو راوی توثیق کوي او متأخر عالم راغلی هغه په جرح کوي نو دی جرح کې به د صبر نه کار غستې شي تلوار بني حتى يتبين وجهه بما يجرح الراوي مطلقا تر دې پورې چې دا خبره سرګند شي چې دی راوی له دی ولي ضعیف وي جرح پې کوي دا جرح مفسر ده که غیر مفسر ده مثال به څنګه لکه ابان ابن صالح القرشي متقدمین اهل علم د دې توصیف کړي هغه متقدمین کې څوک دي یحیی ابن معین عجلی یعقوب ابن شیبه ابو زرعه ابو حاتم او نسائی وضعفه ابن عبد البر وابن حزم او په متأخرینو کې ابن عبد البر او ابن حزم رحمهم الله چې دا متأخرین ني دای د دی راوی جرح کوي نو دی جرح له اعتبار نشته ځکه متقدمینو د غراوی توثیق کړي قد يقع الجرح بسبب الخطأ في النسخ من الكتب کله کله جرح واقع کیږي په سبب د خطا سره چې کله د یو کتاب نه لیکل کې نو په لیکلو کې خطا راغلی دا غي د وجنه ته د یو راوی جرح وکي مطلب دا چې کله جرح او تعدیل د خطا په سبب باندې راځي چې د مخکینو کتابونو نه نقل کې نو لابد من التثبت بالرجوع الى اصول الاحکام دا خبره ضروری ده چې تحقیق بکې چې کله د اهل علم هغه کتابونه ګوري چې هغه احکام پراویانو باندې ذکر کړی دي مثال به څنګه وي کما ضعف ابن حبان بشر ابن شعيب الحمصي معتمدا على قول البخاري تركناه امام ابن حبان رحمت الله عليه د بشر ابن شعيب الحمصي راوي تضعیف کړی دی په د باندې جرح کړي او اعتماد کړي د امام بخاری رحمت الله علیه په دې قول باندې چې ترک نه هو نو د ترک معنا دا ده چې روایت مونږ پریخې ده الان کې حقیقت دا دی چې ابن حبان رحمت الله علیه کله دا نص ذکر کړي د امام بخاری نه نیمګړی نص ذکر کړي اصل نص چې کوم امام بخاری رحمت الله علیه په تاریخ کبیر کې د دې راوی باره کې ذکر کړي هغه دا څه دی ترکناه حیا سنه 12 و200 په 212 هجری کې د غراوی بشر ابن شعیب الحمسی مونږ ژوندې پرې خودو د ژوندې او مونږ ته نه واپس شو فسقط من نسخه ابن حبان لفظه حيا فتغير المعنى د امام ابن حبان رحمت الله علیه سره چې د التاریخ الکبیر کوم نسخه وا نو داغینه د حي د لفظ غرزیدل او دا پکې نو نو په هغه نسخه کې غلطي و د غلطۍ نتیجه دا راغله چې معنا یو او د تبل معنا واغسته امام بخاری وی دا راوی مونږ په 212 هجری کې ژوندې پری خو چې مونږ را واپس شو نو هغه د کې حیا لفظونه معنا دا شو فترکناه سنه 12 و200 212 هجری کې مونږ پری خو د شه د روایت نه قبل معنا کې څومره تغییر راغی نو کله نا کله چې د جرح او تعدیل په منځ کې تعارض راغلی دا غي یو وجه بدای اوس به ته چې فلانه امام دی راوی لثقه وی فلانه هم ثقه وی ابن حبان صاحب خو د امام بخاری حواله ورکړي چې دا راوی متروک دی خو چې کله مختلف نسخ وګوري نو طالب دا اندازه او پته ولګي چې دا په دې نسخو کې غلطي او خدای راغلي امام بخاری رحمت الله علیه د متروک نه وایي کله نا کله د اهل علم په هغه اقوال باندې څوک پوي نشي معنی غلطه وي دا غي مقصد توثیق وي او په مقصد یې څوک پوي نشي نو دا غي توثیق نه غي تضعیف او تجریح جوړ کی مثال به څنګه عبد الرحمن ابن مهدی رحمت الله علیه با د اسرائیل ابن یونس السبیعی بارک وی چې لصن یسرق الحديث د دې معنا د لصن غل د یسرق الحديث حدیث غلا کوي او پټي نو څوک چې د عبارت په مقصد باندې نه پوهیږي غداوي چې جرح یې پکړی دا وګوره اسرائیل ابن یونس السبیعی له سوی چې لصن یسرق الحديث دی هو غل د حدیث پټي اعلان کې د ابن مهدی رحمت الله علیه شاګرد ابن ابي شیبه وی وی لم يرد ان يضمه د استاد صاحب اراده دا نه و چې د مزمت دی بیان کی معنا او مقصد دا و چې انه يتلقف العلم تلقفا د دا علم داسې په لپو باندې راټولې لکه غل چې په یبت باندې ارس راټولې نو دی بم د استادانو په مجلس کې داسې ناشته لکه یو سړی چې تغلا لته لې چر سزر زر راغونډ کړه خپې وباسم نو د دنه هم صفات کېدل نه په تلوار به ار سره غونډول دا د مدح له خو چې ظاهري معنا له سوق ګوريته مزمت جوړي نو دا په اصل کې توثیق د تضعیف نه نه من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة فإنه إذا روى عن رجل وصف بأنه ثقة عنده لسما قاعده دا دا چې د کم ائمه د حالت نه دا معلومه شوي چې دای صرف د ثقات نه روایت کوي د ضعفاو نه روایت نه کوي نو کله چې دی یو سړی نه روایت کوي د یو راوی نه نو دغه راوی له ویل شي چې دا د په نسبت باندې ثقه ده كمالك وشعبة والقطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل وبقي بن مخلد وحريز بن عثمان وسليمان بن حرب والشعبي لکه دا ائمه چې کوم ذکر شول دای منهج او طریقه دا و چې د ثقات نه به اخذ کول د ضعفاء نه نه خدا اغلبي قاعده ده قاعده متریده نه چې همیشه د پاره دي داسي وي ځکه امام شعبه رحمت الله علیه د جابر الجحفی نه روایت هم نقل کړی دا رنګ د ابراهیم حجری نه او د محمد ابن عبید الله العرزمی نه او د نور اغراویانو نه چې هغه ضعیف دي نو اصل منهج خو دا و چې د ثقاتو نه د اخذ کوي خو کله نا کله د ضعفاو نه اخذ کړي نو دا اغلبي قاعده د مضطرد قاعده نه ده چې همیشه د پاره دار او یان د چانه روایتو کې نو اغراوی بګنی ثقوي كما روى مالك عن عبد الكريم بن ابي المخارق وهو ضعيف پرون موږ درس کې ویل چې امام مالک رحمت الله علیه د عبد الکریم ابن ابي المخارق نه روایت نقل کړي په خپل موطا کې اعلان کې غزوعیف دی امام مالک وجم ذکر کړي چې جمعات کې ډېر ناس تو کثرت سره میکتو نو په دغه باندې زه دوه کښوم نو دا قاعده شدا دا اغلبي قاعده ده عموما قاعده نه ده وایو مخکې کله صبر وکړو کله دمه وکړي چې دا قواعد پوره کو کنه یو 15 شپږ منټه وقفه وکړي بیا به وایو